همغه ذات دی چې آسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل او بیا پر عرش باندې ځلانده شو هغه پر هر څه باندې پوهېږي چې په ځمکه کې ننوځي او څه چې له هغې نه راوځي او څه چې له آسمانه راکوزېږي او څه چې په هغې کې خېږي هغه له تاج سره دی تاسې چې هر چېرته یې تاسې چې هر څه کار کوئ هغه یې ویني ایمان راوړی پر الله پاک او دغه په پیغمبر باندې او لګښت وکړي لغو شیان څخه پراغو باندې تاسو واکمن ګرځولي یاستئ د تاسو نه چې کوم کسان ایمان راوړي او مال ولګوي دا غو لپاره لوی اجر دی پر تاسې څه شوي دي چې تاسې پر الله پاک ایمان نه راوړئ په داس حال کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته پر خپل رب باندې د ایمان راوړلو بلنه درکوي او هغه له تاسو نه ژمنه اخیستې ده که تاسو په رښتیا منونکي یاستئ الله پاک همغه ذات دی چې پر خپل بنده باندې څرګند روښانه آیاتونه نازلوي تر څو چې تاسو له تیارو نه راوباسي رڼا ته مو راولي او حقیقت دا دی چې الله پاک پر تاسو ډیر خواخوږی او مهربان دی څه لامل ده چې تاسې د الله پاک په لاره کې لګښت نه کوئ په داس حال کې چې د ځمکې او آسمانونو میراث د همدې الله پاک لپاره دی د تاسو نه چې کوم کسان له فتح نه وروسته مالی لګښت او جهاد وکړي هغوی هیڅکله لغو خلکو سره نشي برابرېدا چې هغوی له فتح نه مخکې مالی لګښت او جهاد کړی دی دا غو درجه په وروسته وخت کې د مالی لګښت کوونکو او جهاد کوونکو څخه ډیره ستره ده اگر که الله پاک د دې دواړو سره غوره وعده کړې ده څه چې تاسو کوي الله پاک ورڅخه خبر دی ذلك هو الفوز العظيم په هغه ورځ چې ته به مؤمنان نارینه او مؤمنانې ښځې وینې چې د هغو رڼا به د هغو په وړاندې وړاندې د هغو ښي خوا ته ځلېدونکي وي او هغو ته به وویل شي چې نن زیری دی ستاسې لپاره جنتونه به وي چې تر هغو لاندې به ویالې بهېدونکي وي په هغه ورځ به د منافقو نارینو او ښځو حال دا وي چې مؤمنانو ته به ووایي لږ زموږ خوا ته وګورئ تر څو چې موږ ستاسې له رڼا نه څه استفاده وکړو خو هغو ته به وویل شي شاته واوړئ خپله رڼا بل چېرته ولټوئ بیا به د هغو تر منځ یو دیوال حایل کړای شي چې هغوی به مؤمنانو ته ناری وهي او به وایي آیا موږ له تاسو سره نو مؤمنان به ځواب ورکړي هو خو تاسو خپل ځان په خپل فتنه کې واچو د موقع فرستۍ په شک کې وغورځېدلی او درواغجنو هیلو تاسو وغولولی تر دې پورې چې دا الله پاک فیصله راغله نو نن به نه له تاسو نه څه فدیه قبوله کړای شي او نه له هغو کسانو چې هغوی ښکاره څرګند کافر شوي وو ستاسې دوزخ دی همغه ستاسې کار جوړونکی دی او دا ډیر ناوړه عاقبت دی آیا د ایمان راوړونکو لپاره لا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د هغو زونه د الله پاک له ذکر نه ویلې شي او دغه د نازل کړي حق په وړاندې سر کته کړي او هغوی د خلکو په تیر نشته هغه ته مخ کتاب ورکړ شوی وو بیا چې یو دمو ده ور باندې تیر شو نو دا غوز نه خو وپوهېږئ چې الله پاک ځمکې ته د هغې له مرګه وروسته ژوند بخښي موږ نښانې تاسو ته څرګندې روښانه درښودلې دي ښایي چې تاسو له پوهې نه کار واخلئ إن المصدقين والمصدقين د مخ کېدلو هڅه کول دي د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشو نو په هغه سره را پیدا کېدونکو نباتاتو په لیدلو سره بزګران خوشحاله شول بیا همغه کښت پخېږي او ته وینې چې هغه ژر شي وزغلی او یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ د خپل رب د مغفرت او د هغه جنت خواته چې دغه پراختیا د آسمانونو او ځمکې په څیر ده چې تیار کړای شوی دی دغو خلکو لپاره چې پر الله پاک او دغه په پیغمبرانو ایمان راوړی دا هر څه د دې لپاره دي تر څو چې تاسو ته که هر زیان وي چې پر رب باندې زمات نشي او څه چې الله پاک تاسو ته درکړي پر هغه خوشاله نشي الله پاک دا شرط نه خوښوي چې خپل ځان لوی شي ګڼي او ویاړیږي موږ خپل پیغمبران د روښانو څرګندو نښانو او هدایات سره ولېږل او له هغو سره مو کتاب او تله نازل کړل تر څو چې خلک پر عدل ولاړ وي او وسپنه مو را کوزه کړه چې په هغې کې ډېر زور دی او د خلکو لپاره ګټې دي فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون موږ نوح علیه الصلاۃ والسلام او ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ولېګل او داو دواړو په ځوزات کې مو نبوت او کتاب کې خوده بیا داو له اولادینه څاه هدایت غوړه کړ او زیاتره فاسقان شول او کومو کسانو چې دغه پیروي غوره کړه دا غو په زړونو کې موږ خواخوږي او رحم واچو او رهبانیت او غوی په خپل رامنځته کړ موږ هغه پر هغه باندې نو فرض کړی خدا الله پاک درزا پلټه کې هغه په خپل دغه بدعت راوېست او بیا دغه رعایت چې کوم حق هغه ادا نه کړل الله پاک به تاسو ته د خپل رحمت دوه چنده برخه درکړي او تاسو ته به هغه نور په برخه کې چې دغه پر نا کې به تاسو زی او تاسو ګناه به دروبه شي الله پاک ډیر بخښونکی او مهربان دی تاسو باید هم دغه کړنلاره غوره کړئ تر څو چې اهل کتاب ته څرګند شي چې هغه د الله پاک فضل اجاره کړی نه دی او دا چې د الله پاک فضل دغه په خپل لاس کې دی څه کوي او هغه د لوی فضل خاوند دی